لکه زموږ اوردونکي سلطان احمد رالېږلی او پوښتنه کوي وايي که د یو چا څخه د یوې سختې ناروغۍ په سبب د لمونځونه قضا شي او د دې ناجوړۍ څخه دوه درې کاله تېر شي نو دا سړی به دا لمونځونه په کوم وخت او ادا به یې څنګه کوي؟ حضراتو ما مخکې تاسې ته عرض کړی و چې په سخته ناجوړۍ کې دا لمونځ ولې قضا شي دغه سړی چې سخت ناجوړی دی صاحب فراش دی ایا د سر د ښورېدو دی که نه دی که پر بالښت باندې دا سر ته حرکت ورکولی شو لا پر ده باندې لمونځ فرض عین دی چې کوي دا سر به ښوري که رکو ده که دغه مثلا سجدي دي مثلا دا به په دې اشاره د سر ادا کوي او که داسې مریض دی چې د سر د شوره لوېدلی دی فتأخرت عنه الصلاة د هغه څه دا لمونځ مؤخر سو بیا نو که دا بېهوشي کې فرضاً شپږ لمونځونه قضا سي یا یوه میاشت لمونځونه قضا سي یا کال دوه کاله درې کاله فرضاً سړی بېهوشه دی لمونځونه ځینې قضا سو هغه قطعا قضا بیا نه لري بلکل دا سړی فارغ الذمه او که دی داسې دی چې د ناشتې دی د ولاړې دی اما پروت دی سر ښورولی شي دغه وخت کې دی لمونځ نه کوي دا سړی ګناهګار دی عاصي دی تارک د فرضو دی ما تاسو ته عرض کړی وو چې یوه زنانه وي دا وخت د ولادت یې وي او هغه د دې بچی بعضې حصه پیدا سوی بعضې اکثره یا نیمۍ لا پاته دغه وخت وخت د لمانځه باندې راسي دا زنانه مکلفه ده چې دا به لمونځ کوي د اودس په قدرت نه و، تیمم وکړي، دا کوچني سر به په یو کټوۍ یا په یو کندې کې واچوي، دا به سجده کوي، رکوع به کوي، که سجده او رکوع په قدرت نه وه، اشاره به کوي او حتی کتاب راوړي، شخصیه مثلا یعنې کښتۍ په دریاب کې ماته شي، خلق په اوبو کې ډوب شي، ولوېږي، لاس او پښې غورځولی شي، په دغه وخت کې که وخت د لمانځه باندې راغی، عین په دریاب کې چې دا سړی لس منټه اخوا ته موړ کېږي، دغه وخت کي به دی الله ته په اشاره باندې لمونځ کوي، لمونځ دونه غټه فريضه ده، نو دا سړی چې درې کاله سخت مريض دی، ايا د سر د شور وو که نه وو، نو که د سر د شورېدو ولې دا لمونځ قضا کاوه، ولې دا بې ديني مختاره کړه، ولې دا د خدای پاک دا لو فريضه ادا نه کړه، خو پر هر تقدير که دا سړی په سد کي وو او سر يې شورولای شو، دا درې کاله هغه لمونځونه د ده په ذمه کي دي. دا که جوړ دی که ناجوړ دی هغه لمونځونه به دی راګرځي دی